بسم الله الرحمن الرحيم پرین مسله متن چې دا تیره شوله چې کچېرې مقتدي په امام پسې ویلوړ ده تلاوات یې شریک کړو آیات سجدې تیر کړو که نه ده نه په دوه جبه دو نه په که د امام جبه دو نه په دې نه مقتدی نه واجب ده کیم خلک په دې موضوع شي لګیا ده په بندا سجده نشته او امام محمد سے فرمایي چې نه چې کله لمزنه فارغ شي کنه په دې ټوله باندې واجب ده په دې طالب بندا په دې ارویدین کې بندا په دې امام بندا منځ ته بنا ده کوي خو چې کله لمزنه فارغ شي به به وبوسي امام محمد سے بواجبه لأن السبب قد تقرره ولا مانع سبب د وجوب ما موجود شو سبب د سجدې تلاوات چې کوم سبب ده د وجوب د پر موجود شو چا کړه تلاوات ته او سماع ده تلاوات سبب ده که چې تلاوات وشي آیات ته سجدې تیر کو سجده په سړی باندې په طالب باندې وړوي درنګ سماع ارویدل هغه وایي که نه اورېدلا وشول نېره خلک وروېدو امامه وروېدو د نېره مقتدونیا وروېدو لأن سبب قد تکرر سبب د وجوب چې سما ده او تلاوت ته موجود شو ولا مانحه او د فرحت نه بعد منک رکوټا نشته چې کله سلمینه وړوي د مدنه فریا شي منع نه موجود ټیک ته په مزه موجود کنه منع موجود ده بخلاف خلط الصلاة په خلاف د خلط المزنه چې ادي کمنه موجود ده یستلای نشي چې وبوسی سجدا تلاوت د کوي دوا سورته نه دی یا به دغه تعالی اول وی تدریمی او د نر امام به وسه پسیمی بل انه یؤدي الى خلاف وزن امامته دا مؤدي کیږي خلاف ته وزن امامت ته دی کنه مزج امامت چې کی موزه د اغه خلاف رزیره ولا امامت وزدار چې امام به کنه چې ان المقتدی محجور الکراته مقتدی هو کنه ا محجور د کرات نه په دبو نه کنه حجر ده لنفاذ تصرف الامام عليه د واجب د نفاذ تصرف د امام نه په دبو نه د امام تصرف په دنا فیض ده ان امام تلاوات هغه تلاوات دای په خلوص ته پابونه امام الحمد لله امام قول هو لا وی او دای خلا وی ته ویلوړ ده کنه د ټول مقتدیونه کړه چې په حضر هاوی خلق په لوریا په امام پسې کنه ا د امام ولا الحمد کل هو ولا یسرت دا د حضر هاوی خلق تلاوت شو کنه دا دې دې پورا ده لته ویکم نفاذ د تصرف مقتدی هم محجوز کرات نه به کرات نه وی کنه او د امام ولا کرات ذکرات ته حاصل لږه کنه چې دا هغه کنه کل عدم ده تلاوت بالکل کل عدم ده په نشته باندې شمیر ده کنه دې ته لوړې اعتبار نشته په د حجر ده په منځ کې به کنه قرات څخه نه تیروي کنه امام لګیا دا کنه قرات تیروي وې دا قرآن قرآن فاستمعوا له وانصتوا کنه تو څه غلی وته ایسته تو په چوپ کې ایسته کنه امام قرات تیروي وتصرف المحجور لا حكم له و ترک تصرف د محجور محجور چې واچارو کو په دبن حجر وی کنه هغه چاره د پر تاثیر نه وی لا حکم له ای تاثیر نه وی لکه وړي کړه کای دا سودو یو کړه یا تعلق بچولو یا له ورای د کړه سودو یو کتلوک ای د حکم نشته په بن اثر نه مرتب کړي د خلاف الجنوب الحیز دا یو ته هم د فیا کو چې کچیر دا په کته ورسی چې جنوب سای چې تلاوت کو په خو سیدا وړي په دا وړي په نر حلقه وړي یا کنه حیزه تلاوت کې وکړو د آیات سیدې تیر کړو که په دې نه وړي په نره حالت خو وړي حالکه دا کنه معنی دي و چې لانهم منیان کراته دا محجور نه دي دا معنی دي کرات نه نه یې رهوري دو کنه په دې سره منې شوې دي او نه یې د افعال شرعیه نه تقاضا کو د مشروعیت تو کنه یو سای چې د یو چارې نه معنی وي هغه چار وکړو بیا چار ته چار وي ته وي که چې دا چار دوه دا منیان کې راتنه محجور نه دي الا لكن نمر فرطه د حیض د جنوب شو چې انه واجب الحیض بتلاوتها په خپل په حیضا باندې د په تلاوت نه واجب دي کمال یجب بسمال کای پر دې بنا وجه چې حیضا نه بچ لور وي یا د تلاوت کو کنه ځکه چې په دې شي د مزه اهلیت نشته په دې وجوب نرسي او چې څه کې دره ور وي کنه حیض نه وري پابند نشته بخلاف الجنوب په خلاف ته جنوب نه چې په دې شي اهلیت ته په خپل په دل میز فرض ده نه چې دای تیر کو په دا ورسله پر دین کې بنا ورسله ځکه چې دوله تلاوت هغه صحیح تلاوت ده ای جنوب له تلاوت اگر کا معنی ده کنه خدا تلاوت صحیح تلاوت ده کنه او سبب د سجده پر کنه ا تلاوت صحیحه ده صحیح تلاوت دا سبب د وجوب د پر کنه په دې طالب بندا وړي په سمیا بندا وړي کنه تلاوت صحیحه اگر کا معنی ده بنا نه یې روي چې ته به تلاوت نه کې ته په جنابات شې که نه ته په جنابات شې خو که چېرې ویې کړو که نه بیا دا تلاوت تلاوت ته و دا صحیح تلاوت ته په دې باندې اثار و احکام مرتب دي سبب د وجوب دی پر تلاوت صحیحه ده تلاوت صحیحه ته ویل شي چې هغه صدر وی که نه ادا سي چانا صدر وی کنه چې هغه ممیز وی کنه ولا تمیز وی اگر کا معنی وی تلاوت نه چې تلاوت په نه کې چې صدر وی داسې سړی نه کنه چې هغه نه ده تمیز وی کنه وا په دې باندې پیږي کنه چې دا غزه تلاوت کو دا قرآن پاک تر وکنه اگر که هغه منې شو وی کنه محجور نه ا محجور ولا هو کنه لوړ یې ګټه د بار نشته هغه تلاوت ته لوس ادبار نشته کنه چې دا تلاوت ده کنه ای بچ تلاوت هغه شو ده کنه ای بچ تلاوت د تلاوت ده ا دې وجه نه چې سبب د وجوب د پر تلاوت صحیحه ده صحیح تلاوت او صحیح تلاوت دي چې صدر وی ادات سړی نه کنه چې در تمیز وی ممیز وی کنه بیا اگر کدای کنه په شرحي نه سره منې شوی خو چې محجور نه وي ا دې وجنا هغه تلاوتینا چې ته صحیح صحیح تلاوت نشي ویلا په باندې سجده ساوا په سړی باندې نه واړی کنه چې تلاوت صحیح تلاوت نه وي یو صحیح تلاوت کو او دای کا کنه غار دا د غار وزر نسی دا وزر وای کنه ټکراو کوي صدا وی ته وی کنه گونج دا د کایات سجده تیر کړو کنه ا دې کسړی ویلور دا د ټول اجرخ نور وي خو د غره نه چې کی موز خېږي کنه ا د غره ولا صدا او گونج ور وی کنه امتیاز دا کړی وی ممکن وی چې دا هو کنه پر پاک تلاوت او دفع یاد تیر کړو کنه پر کا یاد تیر کنه او اوس داسې ټکراو شو ویرو دو کنه خو تو خل نه وای غره چې کی مر پاس کېږي کنه دا باندې پر سړی باندې آیات تسوید نه وړي دا د غره کنه اوز اګه ټکړو کړل ده کنه غره غره دا وزر شو ده په دې باندې کنه په هر ودین کې مدغه نور دا غایت کنه سودا یا دې کنه مې مرغه مرغې ته کنه دا غایت روشلا دا مینو دو یا کنه تتی دا زنه مرغې چې ژغېږي کنه اته د آیات دا ور ذکر دا کنه آیات تیر کړلو وته مرغې د خلې ور ودو کنه دا آیات صحیح نه ده دا صحیح تلاوت نه کنه غیر ممیز نه دا وځي په دې اړه دوکه باندې کنه سجدا نه در باندې وړي یا کنه پاتې تاسو کو کنه اریکاډي جوړ کړه دا او پر ریکارډ شي کنه دا تلاوت بند کړه دا بیا کنه اکاری خو نشته خو ریکارډ د خلوص کو کنه هغه یاد تشدید تیر کړو کنه دا صحیح تلاوت نه ده غیر ممیز نه دا وزر وزي کنه نه د ریکارډې ولا او د پاټې ولا کنه تلاوت باندې چې دا سبا په سړی نو وړي کنه صحیح تلاوت نه غیر مميز نه صدر ده رادیو د ټي ولا کچېری کنه بر هراست هغه سړی تلاوت کوه کری ایګه ووز وی بر هراست د خو وړي در باندې هغه کوم ځای مميز تلاوت تا کنه واوسته تا کنه اگر که د یو الې په ذریعه باندې رسي که نه وریا د یې په یا په اسلام آباد سره په پنډۍ سره په پېښور سره که نه په بل ملک سره که نه او اوس یې ترسي که نه هغه اوس د بره حراس که نه یو الې په ذریعه باندې رسي به دا صحیح تلاوت ده به دا سیده ساقه سیده تلاوت ده باندې وړي سلام جو باور کوي چې سم در باندې وچوي که نه او که ادي کار ریکارډ کېدو د ریکارډ نه وځي که نه خپله د ادا وځي خپله نه بلکې ریکارډ ورسي که نه رادیو یا ټي وي ولا کنه به دا صحیح تلاوت نه په سیده سره سیده تلاوت نه په زمونه وړي رادیو ولا هغه ولا کنه چې کی مری کړ شي وي هغه نه وړي دا صحیح تلاوت نه نه کوي سلام جو باندې ضروري کنه چې سلام ور وچوي کنه په رادیو باندې یا په ټي وي باندې چې بره حراس نه وي و ت ش و ك ل ح ي و س ا ي ك ب و ل ا د ب خ ي ب ش ك ل ت ل ا و ا ت و ك ر و و اکثر ای مولوی که چه نا داغه نو وړي کنه ای تلاوت په واشه دی په ظلم باندې نه پیږي به اختیار ده کنه په خپل سکست په اختیار باندې کنه به اختیار به راوځي کنه دا د غیر مویس تلاوت ده په خیب شي یا په بهوشي چا تلاوت وکړو کنه دا په چا باندې نه وړي یا دا امر وړي کا وکړه چې هغه وړي کا په دې نه پیدو کنه چې دا ستر وکړه تلاوت کا ستر وکړه هغه د خلیل نه ور ودو او که پرس که خف صوبه شي تاریخ نه چړای دا وړي که دا کنه خو کورې پاک دې کوي په دې پیچ دا کورې پاک تا کنه خف کو ترول کو اګه نه چاورو دې په دې نوړي خو غیر مکلف تا کنه په دې حد کې وړي کنه دا مميز ده ای جنوب ولا د خیزه ولا د تلاوت سین تلاوت تا صدر د کنه اګه عاقل بابا کنه بلې مميز نه صدر شو دا کنه اگر کدای منه شو دا چې کنه پلاوشه تلاوت مکه ځکه چې ارویدل د دې دغه سیدل را نه د افعال د المزنه وسجدوها بعدها او دا مسکوین کې به دا سیدا او بوسی د المزنه بعد لتحقق سبب هذا کې سبب موجود دا چې سما د سره تلاوت صحیحه غره دې کې چې په چا باندې کنه پر مزه آیات سیدې تیر کې تو تیر کو یا تو امام تیر کو ته پر کې مقتدی کنه هغه په مزه شو بوسه لکه چې دا سجدای تلاوت دا صلاتی به لیکنه دا د موضوع ولا شولا الموضوع ما چې د موضوع د افعال نه شو کنه الموضوع یو فعل دا چې قرات ده ا قرات ته کو کنه قرات الموضوع یو فعل ده قیام قرات رکوع سجدا کنه الموضوع کنه قرات ته کو پاګه شي کنه آیات سجده تیر کولو نه دا آیات سجده دا د کنه الموضوع ولا تلاوت کنه سجدا شولا دا د الموضوع جوش نو دا په الموضوع شو بوسه لکه المزو رکو پر المزو شکه المزو کنه رکو سیدا پر المزو شکه دا سیدا پر المزو شو بوسه خو چې د بهار سره نه وروي کته پر المزو باندې ویلو بیا کنه سما پر المزو شدو تلاوت المزو نه بهار ده کنه ا چې کوم شي تلاوت کو اتو پر المزو شنه ده اته امام نه ده خپل کا پر المزو شي بیا هو ته امام نه ده به داس ولاتیا نه بیری داس ولاتیا سیدان دو کنه ځکه چې کنه داغه سیدا ځکه چې دغه سیدا نه کېسی دو له مکان نه هي د وجه د وجود نه هي نه تمنې شوی چې دای په لوښه نه وبوسه کنه مستقله ده به وبوسه نه په توبو نه واجب کړه کامله واجب شوې ته نه کېسی ادا کړه فلا تتعد بالکامل نه دا کېږي په دې نه کېسی باندې کنه اکامله سیدا لکه ریخ پیر کړه په کوټه پیسې باندې نه پرې کېږي دا کوټه وا د سیدا چې په لوښه وېسله ځکه چې معنی شوی چې نه به وبوسه و اعادوها بیا به ګرځوي بیا به کې کنه کپل وشي کړی و ځکه چې هغه نه وشوله او سبب موجود ده لته کوم سبب سبب موجود ده حال می دار وګدوي کلمې نه وګدوي چې ولم يعيد الصلاه تلميذ نه ګرځوي مين نه خراب کړه لان مجرد السجده لا ينافي احرام الصلاه ځکه چې خالص سجده چې مکمل رکعت نه وي خالص سجده ولګوله جدا یو کپل نشه هغه شای چې منځله نه وه وکیل هو قول محمد چاوي چې محمد صاحب کول ده بهر تقدیر کنه کل مس پسې دې شي نه هو مکروه تحریمی چا خو وکړه مس مکروه تحریمی شو کنه نه اعاده واجب دو فرض نه دو اعاده واجب چې زمين درو ګرځوي دې څه یې لګولې و فان قرار امام کچیر امام آیات تسویدی تیر کړلو وسمع رجلون وچاوی نور ودا آیات خو دا وته چې په دې رکعت چې کنه نیت پسې وتړي که امام یې نه وستل یې نیت پسې وتړ خدای به سره بوسي په وجه باندې کنه و مکاشته او که امام یې سلی وکنه او بیا دې رکعت تر چک شو او دای کنه نیت پسې وتړل اگر که پر رکوع شي بیا دا ټول رکعت د مندلو هغه تلاوت یا مندلو هغه سیدا مندل کنه لانها سوال مدرک لها بدرک رکعته وګورئ مندین کا دې کنه سیدا لرا په مندو کې د رکعت سره ا د یو وجه نه په توخه لازم مشلا چې یا ما مسلم به تبا سره وبوسه و ان لم يدخل ما هو کچره د خیر نشي امام سره سجدها به بزون ته وبوسي د تحقق سبب سبب موجوده چې تلاوات صحیحه ده کنه یا غیر محجور ولا یا په بدر رکعت سکره په داخل شو امام په اول رکعت سکره ولې په بدر رکعت شو دا بیا زول ته وبوسي وكل سجدة وجبت في صلاته هر څه دا چې واجب شي په لمونځ شي په لمونځ ته واجب کېږي که نه چې هغه تلاوت ته په لمونځ شي کړوي که نه تو په لمونځ تلاوت وکړو یا امام یې که نه او یا که نه منفرد یې ځون تلمیس کې تلاوت یې کړو آیات سیدې ته په لمونځ واجب شله فلم یجد ها بیا ویني سره په لمونځ شي لم تقضي خارج صلاته كذا بندروي دل مدن بهار نه بیا نه رانو کو کنه مزنه بهر به نو کو چې په سیدار باندې واجب و په مزه شي مونږ کړلا یا مسله پاتنه وتا یا کنه اسی تک تکسل وکړو بعض بهر به نو بوسی لان حاس ولتی تون زکه چې دا خو د مزوره جوړه شوړه دا سیدا خو دا خو د یک رات برکاتو چې کنه فرض په لوشه ترولو کنه یک رات ولا و نه دا د المزوره دو المزوره سیدا پر مزه دا کیږي کنه ولها مزيد صلاته و د سې پر اکر ازیتورا د مزد خپل مزد کړي د بهر هو چې کې دا خو نه کېسي دو فلا تتعدى بالناقص نه دا کېږي کنه په ناقص سره بهر چې کې هغه نه کېسي دو کنه هغه سیدن چې په توله زما شوی دو کنه ا د ه ک ه بهر د توبې نه بل لاج نشته کنه توبه به وبوسه کنه بل لاج نشته کنه پر مزه ونی استنه بهر کې شي نه ومن تلا سجدتن او چا چا یاد تسیده تیر کلو فلم یجود ها بی سیده ونی اصلا حتی دخلا فی صلاتن المزنه بحاری آیات تسیده تیر کلو کنه بیا د ادا نه کړل بیا په موضوع باندې ودرې ده فاحدها بیا کړه بیا و پاس کړل هغه آیات بیا په موضوع تیر کړو وسجدا او په موضوع شي کنه سیدا ویا سلام اجزاته سجدت عن التلاوتين كفي كيل دي پر دغه یو سجده ادوال تلاوتینا ادل موضوع نه و دي بهار نه کنه یګه نه پخلو شو لان ثانيه تقوا ځکه چې دویمه سجده په دمر کې کنه دا کنه کلا کدو په غوړ سجده نه لکه ولا صلاتیت نو کې دا صلات یادو المزول دو فاستتبعت الاولى نه په ځول پسې تابع کړه هغه ولا سجده یا کنه چل مزر دې بهار ته رکړې و درې باندې وجیب وکنه ا کمزوري سیا په ظلم ستبي اکړه کنه ادوار نه پخلو شو وفي نوادر یجد اخرى بعد الفراح نوادر شي چې نه هغه دې پر به بلا سیدا د مزنه بعد وبوسي لان للاولى قوه سبق هغه ورا کوي دو ځکه چې مخته در باندې وجیب وکنه د سبقیات ایو ترجیح واجد او مخته در باندې د ورسې کنه بل څه وجیب شوه ادا د چې یو خو د الموضوع ولا وه الموضوع سي جوړه جوړه شو کنه او بل دا چې لوسی دی کنه هغه فورا وجبه دو الموضوع سي دا کنه فورا وجبه دو لوسی به وبوسه کنه چې تلواتو کې لوسی به وبوسه یا زیوت نو کې یو آیات یا دوا آیات یا درې آیات تر ولا شي کنه په دې نه به زیدای کنه په تیرې کنه نه هغه سره کنه مقصود سره متصل دی یعنی ادا په خلاف ته د خارج نه چاته نه کې کنه حالت تر کنه حالت تر اخیره چې کنه وبو سي کنه نه وبو سي کنه کوي غاته کسبو ته قبل چې مقبله به قبل به کنه هغه حالت تر اخیره ولا بل على فور دو کنه مقصود چې ادا د سره متصل دا کنه هغه سیده خو ریګل چې کنه نقد وي دا بل پیر ولا دو کنه كل لسان يتقوى اتصال مقصود ده دويمه ده كان بالقوة ده شكل قوة ده اتصال ده مقصود مقصود من أداء اولا خنا ولا وجه الى الحاقها بالاولى ونستا وجه د الحاق ته دویمه د اول سره کدا سی وکی چې حواله سیدا چې آیات تیر کو کنه او وی اصل کنه پیپر د ملحقه شي چې په پاپا زشي ملک ځکه چې اخو کنه اسیدا یې کړی دو کنه ا سیدا خو چې تلاوت کو سیدا په نو وشتله به پیر یا پرې کو کنه سیدا وی اصل کنه اس نه راوي نه خلوص وکنه اس کا حالی کلو سا دا دویما مش پوجی بوی کنا چه پل منو سیتا سریکی ہے تو بلا بیاتر بیاپت وجی بیجی کنا لازمی تقدم دی حکم فا سبب بنده کنا سجدہ دی مخصبت یسلی دو سبب اسے موجودی در بنجری بی ورسی بنده کنا ادا سی مثال دل کسک تی مشپوشیر میز ایسو کو کنا یا در بنده پار ندا کنا ځکه چې مشبوه شوان دا و تو کله میز اسمه ته وکړو نه مخ نه کړي لانه يؤدي الى سبك الحكم على سببه ځکه چې کنه پاپیر ملحقه وي بدا رسوي دې کنه سبقیت حکم ته په سبب باندې حکم دا منه چې سجدا کړل ا دې وشو لا کنه او یا در باندې واجب نه دوه ومن قرأ تلاوة سجدة واحدة او چا چې مقرر کړه تلاوت سجدې وي ا د ز ي ن ا مجلس بدل کړو ورجها بیا رو پښو فقرها بیا تر کو سجدها سنت دویم ری بیا وبوسی کنه دا ته دخول نسره خوري وان لم يكن يجد الولا وکچره ولې د پر سجده نیمه ستنې فارسی یتانی په دبو د دوی هغه د بونه د بلاش په بونه خاصه دا که په یو مجلس نو سوي کنه بیا یو کا فکر دی فکر مې څه بدل کو کنه دی وانه کا فکر دی والاصل ان مبنى السجده على التداخل قاعده دا غدو چې بنا د سجده په تداخل باندې دو دا سره نوځي کنه سره یو کېږي دفل الخرج د پوهه د فکوله د کنه تکلیف او د خرج بنا د سیده په تدخل دو د پوهه د کنه د فیه د کنه خرج نه چې په یو دې باندې لوس وکنه او بار بار تیر کې بار بار تیر کې کنه تو سلوره د آیات تیر کړو که چیرې کنه سل ورځ سیدا در باندې لازم شي خو به دا خو ډېر خرج ده تکلیف ته کنه دې وجه نه دا دې کاته د خود روغلا دا کنه چې واسي دا کافي کېږي خو چې مجلس یو وي دا ته شرط ده هو تدخل په دواره منه ده یو تدخل فی سبب ده یو تدخل فی الحکم ده کنه یو تدخل فی سبب بلی او یو تدخل ده په حکم شه ته د خلق سبب دا منه چې دا سبب موجود سو په توبه د سیدا وجب که سبب موجود د تلاوت ته یا سمادو بیا تلاوت وکړو بیا د تلاوت وکړو د حاجت بیا تلاوت وکړو حکم دا چې سیدا کنه وجوب د سیدې وجوب د سیدې وجوب د کنه چې مجلس یو وی کنه بیا وجوب د سیدې هغه سیدا یو او بلا تلاوت را سلویر دی کنه دا د چې سیدا یو ده دا چې د سلویر تلاوت نه دا یو تلاوت ده ا چې کی مزباب دي تلاوت نه کنه هغه ګار دي سلویر تر کړه په زور تر کې کنه دا ته د خپل په سبب شدا سوس مله چې دا تلاوت اصل کې یو ورې شو دا ځکه یو واسو دا وبوس کنه سیدا ځکه یو وجه بشلا ته د خپل په سبب دي ته ویل شي وبا تداخل في سببه دا غا بنا سيدي په تدخل ده خدا تدخل في سبب ده دا د سزګون سره د عقوبات سره ډیر کړه فیټ تا و ډیر مناسب ده الیاذ بالله یو سره زنا وشو لکه نه سل کوړې په دلا زمې شي غیر محسن و او کوړې وته ملاو نه دیا سبب موجود ده ا د عقوبت او سزو په دبو د سل کوړې لازم شي بیا ونه وشو لزنا سبب موجود شو کله سزو سل کوړې نیرا په دلا زمې شولې بیا وې نه وشوله وې کړه اس د خدای ونی ول شو کنه رپورټ پوښو ثبوت پوښو کنه چې د درې ورا دته به درې سوا کوړې نه شي ورکولې کنه دا اصل کوړې به ورکوي خدا سپې نه وی چې هغه درې زنه په یواز مرا باندې شمیر دي کنه اثر نه وته تدخل في سبب نه دا څه زود وکړه حکومت دي چې دا دا زنا کړی دو دا شوی دو دغه شوی دو کنه خو حکم چې دا وجوب دی کنه حد هغه یو په باندې بیل کنه سره یو ور کوم حکومت سره به کنه اځي کبه دا چل چلوي کنه چې اځي کبه حکم یو کوي کنه سببینه به مستقل شمیره او دا دې کنه تلاوت ته عبادت ته سجدا دو دا عبادت ته دو ته سلویر ورته تلاوت وکړو کنه و سلویر سجدې لازم شوله او چونکه خرج دا تکلیف دا چې سویر وبو سه سلو وبو سه سره یو کوي به تکاسه د خله داس دې دغه ته ویای کنه چې سلویر تلواتینا دا داسې لکه یو تلوات دا تلواتینا په یو باندې شمیر دی کنه ځکه سویدا یو وجه بشلا ته د خلف سبب ده عبادت سره ته د خلف سبب کنه افیرتا عقوبات سره ته د خلف حکم شفیرتا وجه ده چې باندې دا په دوه عبادت ته پورا ده کنه وما خلق الانسان کنه والجن الا ليعبدون پریون بل دام پیدو د عبادت پر چا نه عبادت خودو کنه د نه رچره خو زمینی دي د دریو کارو بنا چا هم دې د سویدې لګو ده مشار دو ا ځاني کای چې څه پنځو ور تلاوت وکې او ته سویدا یو بس اخو به زکه چې دغه خو به خرجا ده تکلیف ته کله کله کله ختم زون میکره حیات په خوي کنه سلوره به یات روي به دا سلوره سویدې وبوسی به داس ملي میږي د ساي داش مری لکه چې کنه فرار کو دی عبادت نه چې فکر عبادت ته تشتي په د باندې پیرینه پینځو وشتي خو دای کنه ساری په دې موتیږي کنه د عبادت نه فرار کو دی انسان سره دا خبره فعال شي دلا او به عبادت ته ورتشتي ولا تشي هو بنا دا ته یوره بنا جوړ شوی دو سبب موجود ده کنه په چا وته خو باندې ته چې کوي وای چې مخه څه ډیر مونږ وشي کنه نه ګره پر بچال دا غل چلو چلوي کنه چې د ساي کې بد نشي پولیدل کنه چې دا څه توی کچې ته دا سره کچې یو تلاوت کړوي کنه ځکه ته واسي دا وبس ته تلاوت یو کړل کنه چې بد نشي پولیدل کنه او فرار د عبادت نه رونه شي دا دې کمیش ځکه کنه دا د خلف سبب بلی چې تلاوت یو کړل سل تلاوت نه دی کنه او په سزا ګورې شي سزا ګورې شي مقصود زجر وی کنه دا سلور نه مقصود کا چې د خلیته کنه خور دا لکه دا منه چې بیا چې دا چار ونو کو کنه دا سلور ذکر کول شي دا چې ونو کو د نر حلقه چې په وتر سږي کنه دا یو خو نه شوی دی درې ورا پنده ورا زناو نه وشو لا کنه کنه دا غا یو سل کوډې چې ورکه د بین سره دا کافی دی کنه اې سره متیان سره خپل ویني وځي کنه بلا کافی دی نه به نه ولاندې کنه پنځه سو کوډې ما ورکوا کنه دا په ډېر درشي ونر حق په دې سلسله باندې ډېر کنه مقصود دا کوړې نه دی مقصود مقصود هغه زجر ده کنه زجر په دې کې سل کوړې باندې رسی نه ما وته ډرا وکنه بیا ویا هو به داسه چې ګوره دا زنا دا کړی و اصل کوړې حق دوره وي دا دې بیا وکړه بیا دې وکړه بیا دې وکړه کنه هو ته سره قانون کړه رعایت څه کنه د الله سره کنه بخښل کنه هغه خوان سره کنه الله دې مفکوي چې تاسو دې کنه سل کوړې باندې خلاصوي کنه نه اګه رجا کېږي کنه لا پک ده کنه بیا لا پک ده کنه عفا خوان کو کنه عفا شالي دلا شي چې جرمونه دې پنځه دي ګناه دې پنځه دي کنه خلا پک کنه په یو سزا باندې خلاص کې کنه او بل نظام سره عبادت خوان کو چا دې عبادت کو کنه نه اځه کا خو سل خو یا سل رشي ځکه چې حج ده کنه دا ګناه جوړ کو چې مو تلاوت تاسو چا تلاوت مې یو کړل کنه سل تلاوتونه په یو باندې شمیر دي هغه سره لایق ده وسني بالعقوبات تدخل في الحكم والعقوبات سره کنه هغه فیر تعال سره لیکته کنه وامكان تدخل عند اتحاد المجلس او د تدخل امکان وته کېدل چې مجلس یو وي ځکه مې قاید ولګو چې په حاضر شي کنه اذن لوړ نوي لکونه لکونه جامع المتفرقات ځکه چې دا مجلس تاسو ته چې دا جميع د متفرقات لره ا مجلس دغه تاثیر دا چې متفرق شي سره ګاندي ولا يختلفوا بمجرد القيام او دا مجلس نه بدلږي په تش درېدلې سره کنه دغه سوچ چې دا صحیح کچې تلاوت یې وکړو بیا چک شو کنه په موضوع ودرېدو کنه دا مجلس بدل شو نو چې په خلیفه درېدلې باندې مجلس نه بدلږي کنه کاس ودرېږي که په موضوع ودرېږي چې څه پرې کنه قدمینه نه یو خوستې کنه قدمینه تر کنه یو دوایا مفتې کنه درې یا په درې نه زیات قدمینه وخوستو دینه بدل شو کنه بیا مجلس بدل شو بیا خوښ کړه چې موزون ته تعلق وروکړو کنه مو ته اختیار وکړه بس موزون ته تعلق وروکړو دا نشي ورکوله مجلس بدل شو سودا په دې کې دې کچ موسو دی ورکړه چې په خالي درځو کله باندې وسنه بدلږي کنه په مخیرات کې کنه ویلې باید په درځو کې باندې وجه بخلاف المخيره بخلاف المخيره نه لانه دليل الاعراض هذه كانت نوسوا ودت اختيار ملوشو بدو اورا تجغش وكنا د خپل کنه اختیار ویټو کړو کنه دا یې رد لکه چې نه مې د پښمر کنه مو ته دا نه مړ وکیل مارو کا کنه د خپل اختیار مسترد کړو رد یې کو کنه دا بیا چې خرستا او د طلوع پر کوي نه رد پلوش کنه چې اختیار نشته ته آیت تر یلا دا کنه دا چې بیا غصه ورغلی دو کنه دا دلیل اعراض ده مول مبتل او په حقیقت کې بتلوین کا د اعراض ده کنه دا دې کا تلاوت ته وکړو کنه چې دا دې نو بسله دس دیا جمعه تانا کنا تانا چول پا دی جمعه شد دوانا من مزا بای ولا دا کنا یو دی ویجده مزا دا کنا ایتا تانا بیتی او یو دا پا پلنه مزا دا کنا ایتا بانا بیتی کنا دو تا تو سندلی دا دو تا کڑی بی دا طول وطن دی کڑی ندا کو کنا کارخونه بی کڑی بی کپڑی بی جوڑی دلی بی آده پنا بی کنا مزی بی وی کنا دست بی لرگی و طلاق کرن په دا پرې بیا سر وتړو په میوش په کله غي پابیا بدل کو اړ کې بدل کنه چې سمره تان به جوړولو سلویټ غدا دیر غدا تان نه کنه مزه به داس یو لو کنه به به بل تر بیا لګای لکو کنه بیا به وسترو راس پلنې بونه کنه یو غاس پلنې یاد یو نیم غاس پلنې کنه یا سویلا ایچا پلنو دا د تانه ولا د مزه وری کنه دا مزه وری په مغرب باندې بدوی راس پتی کنه بیا د لسی کنه تلاوت کو آیات سي تر کنه و دا تانا تانا جوړه وی کنه دا مجلس بدلیږي کنه دا مجلس یو نه ده اگر که چاري واچار کو کنه وجوب متکرر دي یا کنه یو ځای غبال کو کنه هغه نم چې غبل کوي په درمه شي په نه ګرځي کنه اگر که یو چار دو کنه او مندور کو ګرد ګرځي کنه خو تلاوات کو یو آیت بار بار ترې کنه نو وجوب په دې باندې بار بار وي وفي المنتكر من غسل غسل كذلك في الاصح او په هغه سړي شي کله چې هغه وړي یو منډه نه بل منډه ته کنه د هرنګې په دبو د وجوب متکر ده په سخره وایي چې ونه یوادو غاټه ولا دو کنه په یو منډه باندې آیات تر کو کنه به در کې شو کنه بل منډه ته نه کې شو بل منډه ته کنه هغه کا تر کو هغه کا تر کو کنه وجوب متکر ده اگر کا ونه یوادو کنه او په دې ونه شي چې کوم شاخینه دي منډون دي کنه هغه شا مجلس وو به در کې شو بل منډه ته هغه شا مجلس ته بل ګوشا مجلس ته وکذا فی دیاست ادارنګ په غیبل کړي شي کنه